بلکې موږ به جنگ کو چې خلق زموږ قوت ګوري ابدر تبزو فنشرب فيه الخمور التب شراب سکو او دا ځان سره مو ډول سرنا وال روستي دی برا لډول سرنا کوي فإن بدرا موسم من مواسم العرب او ز پناه در کوم تاسو تاسو تاسو گاونډي ای وای کله چې دای جنگ ترال نو کافر سره زړه کی او یار رالا وی یار زمونږ او د بنو کې نان قبیله په منس کې څه دشمنی دا نو اسنه مونږ دل تراغلیو او غي زمونږ په بال بچ حملون کی شی بیا علامه حافظ ابن قیم رحم الله او مدارج السالکین کې درجات د خوف ذکر کړي و ما د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نوریدلی یقول چې الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله نو باز علماء لیکلي دا خلق دي چې زړه کې ایمان لا اخلاق نو او اوس پوری شک او شبهه پاتې وا شک او شبهه پاتې وا اباځي وای چې د دې فی قلوب والذین فی قلوبهم مرض مراد منافقان دي او دا چې په بدر کې والم پکوړو یوال امام قرطبي ذکر کړی او د طبري په حواله باندې و یو سړي رسول الله عليه السلام ته ما دا ابو جهل فشا داسي گزارو کتل کسو په یو لرګي وې یا باز علماء دا سی ویلی اول آیات کې د دای د اخرت د عذاب هغه استحقاق ذکر کولو اې د د اخرت د عذاب څنګه مستحق دي لکه فرعون او نور کافر او دې دې کې استحقاق ذکر کوي د عذاب دنیوي او یریږي نه د غدر د انجام نه فاما تسقفنهم کچری ودی مندل دوی لره حبیب فی الحرب په جهاد کې نو داسې قسم سزا ورکا فشرد بهم او یا راود دوی په قتلولو من خلفهم هغه کافر چې د دین رستو دي ای و یریږي د خیانت نه نو خوف خود ځوان په مرتبه کې او یقین ور سره نوي نو دی باندې یقیني عهد څنګه ختمي اشکال باندې پوښوي خوف په معنا د ځوان راځي یریږي یره یره د خطر را نو الته عهد یقیني دی په یو ځوان نشي باندې یقیني شي څنګه ختموي او کله کو وعده وی نو ګورا مسلمانان به د وعده پابند وی خیانت بن کوي د معاویه رضی الله عنه د رومیانو په منځ کې عهد نو وعده له لګ غوندي موده پاتې و حدیث د ترمذی او د ابو داوود شریف نو وادي له لګه موده پاتې وي فوجونه سرحدات ته لېګل شروع کړ الله ډیر لوی دی الله ډیر لوی دی وعده به پوره کوي خیانت من کوي چې وی قتل د عمرو ابن عباس رضی الله عنه ډیر مخکنه صحابي دی نو معاویه رضی الله عنه ورته خبرو لګولو راغه نو دای ورته حدیث وې چې دا الله حبیب علیہ السلام فرمایلی د چاو دی او قوم په منځ کې چې عهد وی نو دای با عهد ماتینا وګوره صحابه د الله د پیغمبر د اقوال او داسې منون کیو فرجع معاویه بالناس معاویه رضی الله عنه بیا فوجونه سرحدات نو واپس بوتل افوج چې سرحد له بوزي په دې د ملک سمره خرچه کیږي سمره تاوان کیږي خواغی د الله حکم منون کیو ټول فوجونه سرحداتو نبیا واپس کل امام ترمذی وی هاذا حدیث حسن صحیح نور کافر سره بم دو کنه کې حدیث کې راغلی لكل غادر لواء یوم القیامه یرفع له بقدر قدره د هر خیانتګر چې وعده ماتي او د دنیا د بدلیدو سره انواع د اصلهم بدلیږي نو مسلمان ته وی کافر ګرا داسې شیزونه جوړی چې د لری نه دیولی او ستا پیسې ټوله په بسیات باندې لګي من قوت ان مراد دا د وشتل تاسو د وشتو تجربه وکړئ درې پیر یو قوت سره دشمن طرف ته سور وشتلی فخوا غشو وسرورو نور نور اسباب جوړیږي دا مسلمانانو ته وای په دې بخپل دماغ صرف کوي خپل مال بلګوي او د دشمن مقابله کې اسلحه و جوړوي نو دې تیار ناشته د نن زمانه د مسلمان د ناکامۍ سوجدا تیار ناشته او چې چاته الله دشمن وای دا غن اصله اخلي د دشمن به دشمن تا د فائدې شی ورکی او چې الله وای دشمن نه ومر ربات الخيل او د تیارولو د اسننا اسنا وساتي تیار کئ ګور فجنه لها ضمیر دی لسلم کې سلم تراجه دی نو باز علماء وی وی دا تانیس لحمله علی ضده وهو الحرب دا لسلم کې دا سلم مؤنث ده زکه د لها ضمیر ور تراجی کو او د علماء اختلاف دي چې دا آیات منسوخ ده کنا چې وی صلح الکافر اعلان کوي نو تم ورته اعلان وکړه دا د بعض علماء قول له او څوک چې وای آیات منسوخ نه ده نا علماء وای چې جزیت قبول کړي رست صحابه ګور رسول هي کړی دي دا الله حبيب صلح کړی وي خیبر والا سره صلح کړی وا نو آیات منسوخ نه ده کوئی دغه مرده مسلمانان بګوري ک په صلح کې مصلحت وي نو صلح بکای ځکه کله د صلح په ذریعہ د مسلمانانو بچاو دشمن په اولوی قوت او طاقت کې نه نو کو صلح کې فائدہ وی صلح بکای اک نقصان وینو نه بکای الله وګوره د آیات دلیل له چې د صحابه کرام په منځ کې مینا او محبت بعضی دشمنی تاریخ د دروغ لیکلی نو د تاریخ سے اعتبار نشتا قران و خپل منس کی مینا وا او خپل منس کی محبت حافظ ابن قیم رحم الله فزاد المعاد کی دایات رمبنی جل کی اوګ تفسیر کړي ادا مسله چې ګور بل سو کافی کې دی نشي کافی کیږي سو یو الله کافی کیږي نو کدا سه معنا او کوم نو دا درستنی او علامه حافظ ابن قیم رحم الله وی عطف په ضمیر مجرورا بغیر دی عادی د حرف جرنا دا جائز دی په مذهب مختار او دا غی ډیر شی شواهدی ذکر کړی دی اسوک چې وای دا ناروا ده واوي وشبه المنع واهیتنا کمزوري دي سوک چې وای عطف په ضمیر مجروره بغیر د عادی د حرف جرنا دا درست نه ده نو دغه مذهب کمزور کړي زاد المات کې وګوره کپدیه تفصیل معنا سره اے نبی علیہ السلام یا ایها النبی اے نبی کریم علیہ السلام حر حرد المؤمنین علی القتال تیزی ورکا مومنانو تا فقتال فی سبیل اللہ مومنانو لتیزی ورکا دا اللہ لارک دا قتال لپارا نگر دا اللہ حبیب د جهاد او د کافرو د قتال بارکه نړوان دي شو دا صحابي او ته کې مات کوی دا تور بیا در نکوم نه دی کې ته کې غول سره ساتي جو بیا به در نکوم نو ته کې د تورې مات کو اس کجوري رويس ته هغه خړې د بیوی کدا کجوري زو خرم نو عام مفسرین وای د آیات ناسخ د د ما قبل آیات د فارا مخ یو پلس جنگ او هغه منسوخ شو اوس یو پد و ده اوس یو پد و ده دی باندې اعتراض دا راضی چې دا خو خبر ده او نسخه په اخبارو کې نیوی نسخه خود اوامر و نواهیو پور مختص دا یو اشکال پیدا رازی نو علماء لیکلی وای دا نسخه نه دا بلکې دا تخفیف دی لکه ګور مسافر ته وای وای خیر دې کو جکه په سفر کې نو غل خدا نه وی ګری چې روزه باندې نیسی مسافر ته تخفیف راغله یو سړی شری مسافر دی نو کو روزن نیسی دی ته تخفیف وای دا نه غنی چې دا حکم د مخ کې د فار منسوخ شوی دی وای دا تخفیف دی وګوره جمهور علما دا مخ کې نه خبره کوي چې دا آیات منسوخ ده فا دا دی آیات باندې هغه مخ کې آیات منسوخ ده اباز علماء دا سی ویلي دي یک یو مسلمان د لسو سره جنگي او پایم لکای ندالوی اجر ده ځکه د مسلمانانو صحابه په دور کې زر کسان د اتیا او زر سره جنگي دي نو اول عزیمت او دا رخصت ته اول سو اول عزیم عزیمت ده او دا رخصت ده نو نسخ نشتا کم علماء چې وای آیات منسوخ نه نه دا آیات راغله او چې کله بدر کې او یا کسان په کېد کې را وسته شول اپدی کې عباس رضی الله عنهم د نبی رسول الله تر نو د الله حبیب صحابه کرام رو وختل مشوره کول چې دی پیدیا مبارک سوکو نا ابو بکر رضی الله عنه باز صحابه وی اې دا الله حبیب دا ستا قوم دې باقی پریزا کی دیش الله د توبې توفیق ورکی ادغه شان شل د بدر په کې دیانو کې ډېر ایمان روړ رسو اتنیخ کې نه دل تراشل چې خوب د نو تفکرش دل تراشه نږدې ما سره وربازي طالبان دا شیوی مون سره یو کس نا ویزه بس کال ترجمه کوم نو بیا به وځو بیا ما دې ولې دې ټول شپه نفلونه کوي تاسو نو په ټوله شپه مو نفلونه وکړ او دلته مو یو دعا یا تاسو د کله کوم اجر ډېر دی ور ابو هريره رضی الله عنه نبی رسول الله وصیت کړو ویته دود کېدو نه مخ کې وتر کوا حالان کې عامه قاعده سره چې ثواب دار چې راپاسه او تهجد کې هغه ټول شپه حدیث یادو نو د طالب د پاره د دین لوی شی نشته د نفلونو په ځای چې وسو کی چې دې لک خوب په دې نیتو کی ځکه خبرو د عالم خوب د عابد د عبادت نه بهتر کړي کنه خوب د عالم د عبادت کول کی د عبادت نه بهتر دی وای صاحب رحمت الله علیه چې تاسو ګوجدا څنګه چللې یو سړی عالم نه دی او ټول شپه عبادت کوي او عالم مود دی او د خوب داغه د عبادت نه بهتر دی نو یغه داغه په جبه کې پوي کو وی چې د دروازو د لرګي د کار د پاره د مصری روسته کنا ور هغه کله دروازې کړکی جوړي اکل هغه خپل سامان تیرای هغه باندې داسې نیمه ګنټه والی نو یې څوک ولوي دا څنګه چې دا ولې سامان تیرې ځکه دا چا چې روز ته غل پتر چې د مال دروازې لپاره تیرې عالم د دین خدمت کو دا خوب په دې نیت کوي چې اوس بیا نور خلکو له مسلې خای دی په لاسه تاسو دې په کې ودرې جوټي وای دا ودوي کنه اور راځه د ترابیز دې څنګه نور هم دې شو چې دیو جن وګوره که په دې نیت سو خوب کی جوای زبسکو چې سجده کم او سوخه نو دا الله رسول ویلی د داسې خلکو خوب د عبادت کوونکو د عبادت نه سره دا بهتر دی عمر رضی الله عنه دا الله رسول دی خلق تاسو له دروغ نسبت کړي او ګوره د مکی مکرمه نه را شړلې اپدیم سودونو کو در پس راضی او دل تقتال کای نوراړوان دی ک چې سټونه ته وو عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه دا الله حبیب یو غټه کند وو ګورو ډېر لرګي براړو اور ببل کو نو به سوځو عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه بس د الله حبیب سونوي کور ته لاړو چاوي د ابو بکر رضی الله عنه په مشورې با عمل کوي او چاوي د عمر رضی الله عنه د الله حبیب روت او وی فرمایل وی الله د باز خلق زونه نرموي د پيونم زیات نرموي او د چا غدا سي سخت کی د کافر مقابله کی چې هغه د کاڼي نم سخوي وی ابو بکر رضی الله عنه تو استا مثال د ابراهیم علی السلام غنته دی ابراهیم علی السلام سوره ابراهیم کې وراشي فرمایلیو فدیه واغسته شوا دي تم وای موافقات د عمر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه زر عالم او رسول الله علیه السلام او ابو بکر رضی الله عنه ناس تو جړلې نو ما یا رسول الله اخبرنی من ایشن تبکی کچره نو یا غلیک د الله د طرف نه چې مخ کې تیر شوه چې دی امت ته غنائم حلال کړی دي او دوی موجد آرا کچره نو یا غلیک د الله د طرف نه چې مخ کې تیر شوه غسدي هو مغفرت الله لاهل بدر الله بدرین ته معافي کړي ما تقدم وتأخر من ذنوبهم یو دام دی الله په اجتهادي مسائلو کې شکرانی سینه دا اجتهاد او چې حکم د شریعت نه دی راغلی او چا یو کار وکړو نو الله رانی سینا ها څوک پوښوي په دې باندې اجتهادي اجتهاد یو عذر دی مجتهد که خطا شوم یو اجر دی ورته تفسیر مدارک کی وای الله يعذب احدا على العمل بالاجتهاد یو سره مجتهد د په اجتهاد عملو کو نو که خطا شوه د هم د پکړ نشتا بلکې د یو اجر وعده د شریعت د طرفنا او د ابو الیسر رضی الله عنه یو صحابي هغه په قید کې راوسته نو عباس رضی الله عنه د کده دم وو ابو الیسر رضی الله عنه د کده وړو کې نو دوی دا مانی ولې عباس رضی الله عنه د زنیم نیولې ادم دن کسانو چې زی نیو ملائکو نیولې دا الله حبیب ورته چپ شه ته دور وړو کې سره دور غټ سره ستر علی ویش دا هم ملائکو در سره را نیولې او اهل علم لیکلي چې دای پټ ایمان وروړو او نبی علیہ السلام حدیث کې راغلی او شپه خوب نو کټول شپه وی خو د چا ورته قربان بیګا خو تا ټول شپه خوب نو وی عباس رضی الله عنه پات کړو کې تړلې هو ادا غزرګه مې اورېدو چون کې ده ترو او تر په منځري د سوي د پلار وی د زر زر غ صحابه پرانوستو د شپې دا غزرګي اورېدو تو رسول الله عليه السلام ته خوب نه ورتلو دا الله حبيب ورته وی عباس رضی الله عنه تترته وی وای تب د ځان فدیم ورکه او د دې نور ویرونو بدن ورکه ادوی زخو اسلام مسلمانو وی الله لا پتا دا کچری ته مسلمان وی نو تا تب الله د دین ډیر در کی اتب د دو ویرونو فدیم ورکه نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب او عقیل ابن ابي طالب نو دې ورته وی الله حبیب ما سره دور مال چته ده نو د الله حبیب ورته وی ته چې د بدر جنگ لراوته او استاو بیبی د شپې مال خخولو چې تا ولې پته لګی نه نو که زه دې جنگ کې اخوا دې خوا شم نو دا به د بن الفضل د پاره دا به زما د بچو د پاره فضل عبد الله او قسم دا ورته یا رسول الله انی لاعلم انک رسول الله ز پویګم چې ته د الله رسول ایسو کم نو د شپې پتور تیار کې ماده مال خولو خو الله درته وਹੀ کړي دلته ګور الله وعده وکړه وای کمالوم کی الله چې تاسو زونو کی ایمان د درب کی غرد دین چې تاسو نه کم واغسته شو نو عباس رضی الله عنه وی وای الله ما ته ډیر سراکل او زد مغفرت په تمامیم ډیر شه مال ورته الله ورکو اکل چې د بحرین د بحرین غمال راغې د بحرین غنیمت راغلو او جزیه راغلو نو عباس رضی الله عنه راغه صادر وغړولو په خوا به سرو سپینو زرو پیسې نو د الله رسول علیه السلام ته وای و ما د ویرونو فدیم ور کړو نو اچولې صادر نو به چتولې نشو به او چتول نشوي نو دا الله حبيب ته وی چاله وای چې روچتی کړه لره پیسو دا پټ نه پای دا الله حبيب ورته وی چې صبر او چتول شي صبر والا نو پټ دی او تړلو او روانو د الله حبيب ورته قتل او تعجب کولو تعجب کولو ادي کې اهل علم لیکلي د نبی رسول الله زوم پکې کېد کې راوستل شوی ابو العاص ابن الربيع دا د زینب رضی الله عنها خاوند اوا د الله د حبیب ټول نونو خو ابتدا کې ایمان راوړل خدا غ مستضعفین وای په مکه مکرمه کې اچون کې خاوند ملته نو د خاون د خلاصې دو د پاره غي او هار رولې کولو چې کله دا ودهدا نو خدیجه الکبرى ولدا دا هار ور کړو نو دا الله حبیب چې دې هار تو کتل رق لها رقه شدیدا به انتها نرمي پزړه کړه چې دا غریب دومره بیچاره ده چې هغه خپل مور چې ورته هار ورکړو نو دا کې دی ورته مفتو کې پرې خو خدنه وعده واغستا چې ګور د زینب بی بلار وکلاوي نو ددا وعده پورا کا او زینب بی بی هجرت کو ادب یا رستو هجرت کړي اتا سره مخ یو مسله تیروا وی قران کې سونه آیاتونه دي هغه کې صرف دا خبره ده چې د عرش مالک د خپل پیغمبر د مرګرو تعریفونه کوي اسی شلولم ندی په سونو آیاتونه دي دیو جن صحابه کرام سو قتل غواړي وای زموږ د عقیده مسله سره چې صحابه او پس ودا سے خبر نه کو چې اې کې عیب او نقصان دی نو کته چې کافرو نو دینه بلوي عیب سیته مبتدعين دي افلانی بدعت کړو افلانی افلانی خیانت کړو دې کړو دا زموږ د عقیدې مسله ده څه مسله تاسو ګورئ د عقاید معتبرو کتابونو کې دا د عقیدې مسله ده چې صحابه په څه بدا سي خبره نه کې چې هغه کې دا غي عیب او تنقیس وي چې ته مبتدعين د دې صورت ابتدا کې ګوره تسمیه بسم الله نشتا نو داغي اوج علماء او اسانه غن تدا سي ذکر کړي دا امام رازی رحم الله تفسیر کبیر کې وایي وایي صحیح وجدا دا چې نبی عليه السلام د دې په ابتدا کې بسم الله حذف کړی دا وحیا نو بس مسلمانان دا غي تابع دي مسلمانان دا غي تابع دي بس د الله حبيب ته د بسم الله وحي نو شوه یو حدیث کې راغلی چې بعض اهل علم واغې ته صحیح ویلي او بعض هغه کې سندي سے اشکال راځته ابن عباس رضی الله عنهما او ما عثمان رضی الله عنه ته وي سشه باعث شو پتاسو او دا دواړه مو په سبع طول کې کې خپل په وګدو صورتونو کې نو عثمان رضی الله عنه د الله رسول علیه السلام چې کله یو شیب په نازل شنو بعض کاتبین وحی به روبل ودا آیات دی صورت کې دې دې سره کېدای نو سوره انفال من اوائل ما انزل له اچا دا سی ویلی چې آیات نازل شو پدې کې خو کفار ته چې لستل کول او د دې تبلیغ نو کان یوم الحج الاکبر دا فرض د یوم النهر وا نو ابتدا د دې د لسمې د ذل حجې نه شروع شوې دي وګوره د میاشتو باره کې دوه قولونه شول هواي څوک په پوه شو ها څوک پوه شو په خبره کنا خودی اولنی قول ته علما او غرویلی دي آیات دلیل پیدا پینځم آیات ته وګوره پینځم آیات تفیزن صلا خلشور الحرم وای کله چې تیری شي میاشت د حرمت حج اکبر نس مراد دی نو د علماء مختلف اقوال نسو کوئی دا رفی رزتا حج اکبر وای دا د غنو صحابه او سلفونه منقول ني اباز وی یوم النهر د لوی اختر رزتا حج اکبر وای دا ورځ د حج اکبر نو عوامو کې ګوره دا مشهوره ده چې کله عرفه د جمعې پر ورځ راشي وي سکال حج اکبر دغه خبره درست نه ده بلکې هر کال حج اکبر وي دا بنو زمروا او بنو کنانه دو قبیلې وي مگر هغه کسان چې تاسو سره سره وعده کړی د مشرکانو نه یو دوړلې وي بني زمرا او بني کنانه من المشرکین مشرکانو نه ثم لم ينقصوکم مخکې وی فنتابو پنځم آیات کې واقام الصلاه او اتو الزکات وی صدیق رضی الله عنه په دې آیات دلیل نیول او په قتال د مانعین د زکات کې ګور اشرف د ارکان او پس د شهادت نه مزده او پس د هغه نه زکات ده دیو جن د ذکر کو دیو جن د الله حبیب او عمر تو ان قاتل الناس حتا یشهد الله الا الا الله وان محمد الرسول الله علیه السلام ويقيم الصلاه ويؤتي الزکاه د بخاری شریف حدیث ده اصل کې ګوره د کافر ځنه وخت په خلوي چې ایمان مې راوړې اگر چې اسلام ظاهر لګوري او چې دې ور سره منځونه او زکاتونه شروع کی نو خبره بالکل بلا شک او شوبې شوا اگر د ائمه اختلاف دی امام ابو حنیفه رحم الله په دی باندې دلیل نیولې و یمین د کافر لا یکون یمینا دا قسم نی امام شافعی رحم الله وی وی دا قسم وی ذکر است وی و انک مخکی وی و انک سو ایمانهم نو که قسم نوې نو ماته دلی د کم زین رالل نګور یو آیات نه دواړو استدلال کړي انهم لا ایمان لهم امام ابو حنیفه رحم الله و الا یمین د کافر لا یکون یمینا قسمنی امام شافعی رحم الله و ک قسم قسم نه نو څنګه وی ون کسو ایمانهم اګور صلح حدیبیه چې وشوا نو دای د جنگ شروع کا او د الله د حبیب د خلفاو جنگ نو دای د خپل سره پټ پټ مدد کو اې د خزاعه قبیله سره قتال کړو وهم بدوکم اول مره او دای شروع کړي پتا سو پاول زل کې اے پزان د کفر گواہی کوي اے دای بدا سے خبرې د خلی نرا وتی چې د کفر گواہی وا لکه دای بو لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه وما ملک گواہی کوي په خپل ځانونو باندې د کفر اولائک حبطت اعمالهم دغه خلق برباد دی عملونه د دوی ور الحمدلله تاسو جمعه ته بات کړي د الله د دین پادا کولو قران زده کوي منزونه کوي اصل آبادول دې ته وایي اصل آبادول څه وایي ایسو پکې ګور چا دی له پکې وروړي دي چا پکې درنا تنظیم کړي چا ور سره خوا کې دا او دس تنظیم کړي دا ټول د الله د جمعات آبادول دي دا د الله د کور آبادول لی اصل آبادول په عبادتو دی اخر زمانه په علامات د قیامت کې دام دي چې جمعهونه به ظاهرا آباد وي خود هدایت نه بخالی وي اوس کله سګرا شوی جمعه جوړم نو زه نام ګوره جوړه خو بیا خو آبادولم غواړي کړ نو پښتانه جمعه جوړه خو امام پکې نه نو نه پکې څوک جمع ور کوي نه پکې قران شته نه پکې څوک چاله سبق خای نو دا جمعه ته بعد د کروان د تاسو لوا جمعه خو آبادی کې چې د الله د حبيب جمعه سفر اجباران بوشو نو هغه برا سیدو او نه پکې فرش او خټي وي د الله حبيب په خټو خارو کې سجده لګولا اې د الله حبيب وی ليله القدر مې لیدلې اپاغه شپه باران مې لیدلې نو صحابي وي ما وخت د درويشته مې شپه وا او د الله حبيب په خټو کې سجده لګولې وا اپ تندې کې د خټو اثراتو نو شکر وبا سیدا اے قران وای چې دا مؤمنان دي چې د الله کور آباد کړي او د قیامت منی اے تاسار نجم و تاسو ناسی نو که د سپته منه وي ناسی د الله کور مو آباد کړي او ناسیو دکاندار کدا یقین نه وي چې مال بس ګټه ملاوي څوک لیوانه چې سار نماز وسنه پوری دکان کې کی کینی خو سو امید را په مخ کړه انما یعمر مساجد الله بیشک آباد وی جمعتون د الله وګور دا ظاهرا تعمیر د دې دام چتون دی وارونه جوړول دام د دا الله د کور آبادولی ورسو کې پرې نه خو نجارو کول دی جوړول نشینو جارو کول خو شي کنه وګوره د جمعات ابادول د دې جارو کول دا د ډېرو کم خلکو نصیب کیږي الله یې زموږ او تاسو نصیب کیا وایي فعسى ان يكونوا من المهتدين اجعلتم سقايه الحاج ندی برابر پنځ د الله اے نعمان ابن بشیر رضی الله عنه وی وی زد رسول الله علیه السلام د منبر سره او سخلق د صحابه کرام ناشتی خپل منس کې د اعمالو مباحثه کولا یو پکې وی یره د اسلام نفس چې بلی سمبالو نکم خوام چې حاجانو لمه وبور کوله حاجیانو باندې مې وب تقسیم ورې دا وبو ډېر تکلیف به ولتا او دا خدا مخ کې بادشاہ د دې تیر دینو ډېر خدمات کړی د حرمینو ملک فهد لری لری پورې لارې ټولې د وبو نه ډکې د دنه مخ کې حجونو کې وداسي مخفل د وبو بتکه ګرځولې ځان سره به سکول وبو ګرځولې اپا مینا او مزدلفه کې دا د سونو داسې انتظام نو زه په دې بټینکای ولاړ وی لوټه به محجزار سره ګرځولا د داسې خدمات کول چې ټولې خپاخب بیت الخلاګانی دا د سونو زیونه جوړ کړ اترا غزه پوری دی یخو وبو انتظام نه یو پکې وی چې زه پروا نه لرم چې اسلام نفس او عمل کوم مگر چې اجان له عبور کوم نو بل وی روام چې د اسلام نفس بل سنوي خدا الله کور مسجد حرام مې باد کې بل پکې د جهاد فی سبیل الله خبرو کا نو عمر رضی الله عنه اورټ وی اوازونه مپورته کوي د منبر د رسول الله عليه السلام سره دا د جمعې ورځ وا وی چې د جمعې مزکم نو د الله حبيب تب وردن نشم استا سود دې مسلې ته پوس بتیو کم نو الله دا آیات رولې ګورو الله هدایت نکي قوم ظالمانو تا یا خو ظالمانو نه مراد مشرکان دي او شرک ظلم نه عدل تو علماء دا ما نام کړي راجح دي د مرجوح پزې کې خو او مرجوح دي د راجح پزې کې خو دا په خپل مرتبه کې ظلم نه اے الله وې د جهاد ثواب ډېر اته بل سبق کې کې نو یو راجح شی دی مرجوح کو نو دام په خپل مرتبه کې ظلم نه سو په پوښوي بای دې دې کې دو والله لا يهد القوم الظالمين دام دې چې ته یو شی راجح دی غ مرجوح کې نو دا بعضی قبایل دی رو دی حنین حوازن دی اوس به مونږ پس خامخا راځي نو چې مونږ په مخ کې حمله وکړو نو د دې یو مشر هغه ورته داسې حمله وکاو چې هر سړی بزان سره بچي او بیبي مخله کوي که تیښته کوي نو دی وای چې دا خو دشمن لپاتې کی هر سړی به مالم میدان تر او باسه یو بال بچم دا اوله غزا ده چې مسلمانان پکې ډېر دي دو لزر مهاجرین او انصار دي او ور سره هغه خلک مرګري شول چې په مکه کې اسلام وروړ دو زر کسانو نو دو لزر شول نو دای د حنین طرف له روان شول ای د مخ کې نه مرچی نیولې او دا وادي حنین یو په لم غټ غټ غرونه دی بل په لم hebatnak وادي دا دنګ دنګ غرونه دی نو دای په دې منس کې روانو دی د مخ کې نه مرچی نیولې وی او دا حوازن دا سی تیرنداز کوم چې غشه خطا نتلو او الله ته دا خبره خو خشوي نو چې دی وی مونږ ډېر یره مونږ چې لګونو شکاس مونږ نه خړلې نو چې ډېر یو څنګه به شکاس خورو ای په د غشو باران شروع کو نو اکثر خلکو میدان پرې خو مگر یو سو کسان د الله د حبیب سره پاتې شول اپدی غزا کې د الله حبیب په سپینا حشر سورو ای وای دا کافر روتیو دا الله د حبیب د جنگ تماشه کولا وای دی موقع کې ټولی دنیا او قتل چې په مخ د زما کدا سه بهادر نه دی تیر شوی لکه رسول الله علیه السلام یوازې په دشمن ورتلو او ور سره عباس رضی الله عنه دی او ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب دی د تر زوی اده څه عجیب واقعیا د ایمان په تازه کیږي موږ د جمعې خطبه کې کله دی او صحابي واقعیا وایي نو یقینا د دې صحابي د شان سره ایمان تازه کیږي د الله د حبیب امزولم دی اپو وړو کوالی کې او زیبم او د تر زویم دی نو چې کله د الله حبيب ته نبوت ملاو شو نو د ډېر مخالفت شروع ا دې شاعر او مشعرونه به نو د الله حبيب خفه شو چې ته خود خپل ولې لګ لحاظ وکا ا دې ایمان هم نه راړو ډېر رستو ایمان راوړې خو چې ایمان راړم د الله حبيب ناراض اوته د خپل ولې اغه ګیلا چې تا خو سپریخې نه زه دا کوشش کیو چې څنګه به الله حبیب معنا خوشحالي عباس رضی الله عنه ډېر سفارش کو خدا الله حبیب نه منلو نو پدی جنگ کې ور سره کلک ولاړ دی رسول الله یوازې په دشمن ورتلو نو عباس رضی الله عنه د سورلې واګي نیولي او درې کاب نیولې وای دا الله حبیب دا سوق دی نو عباس رضی الله عنه ورته وای دا سوق دی چې ته راضی کیږي نه دین پس الله د حبیب د زړه نه خفقان لري شو بیا د وفات نه پس لاړو ځان ته د قبر زه خوخ باز خلکو ته الله اړه کې واځي وس مړکه ځان له د قبر زه خوخ چې دې دې کې را لو کنای بیا بی بی او بچو ته وای وای چې زه وفات شم نو جاړی بنا زما دې رب په ذات قسم چې ما ایمان راوړې ما در رب یو نافرمانی نه کړې دا سه خلق صحابه کرام وې ما پس خفقېږي ځکه ما زما دې رب په ذات قسم چې ما کله نه ایمان راوړې ما در رب یو نافرمانی نه کړې دا چې غنیمت په عمر کې د الله حبیب تر نه دی ملاو دا غنیمت تفصیل علما وکړي اې دې کې د حوازن وې سلور زرو مسلمانان ډېر دل بازي سوار لزر ذکر کړي او سلور زرا او کیه چاندی وا چې دا غینه تقریبا تقریبا دا غینه علماء لیکلي سلور من جوړي دور غنیمت مخ کې نو ملا او لا سکه ور قران موږ تاسو له طریقه خای چې مسلمان په دې برګټه نه کوي چې ډېر دی رستو چې دی حوازنو ایمان روړې نو به ویلی مسلمانانو یې چې موږ تاسو جنگ شموله خو ډوټیم نشوي خو موږ چې هغه شخص لره ورسېدو چې مخې د سوار لسمې د سپوږمۍ په شان پړ کېدو وې دومره دنګ دنګ خلق ور سره چې دوخانو نه اوچتو الله ملائک را لې ګلیو چې دای براشي خپېمانه بشي نو زب قیدیانم ورکم او دا مال بم ورته واپس کم خدای رانلل نو ډېر رضی پس رانل الله حبیب ته مونته مالونه او قیدیان واپس کا نو د الله حبيب ورته وي ما خو تاسو له صد پاس لس رز انتظار کو چې خپېمان بشي را بشي او تاسو را نه لای ما خو کې دیانم تقسیم کړی دی او مالونم ا خدای ملکیت جوړ شوی کم شی مخخ دی مال در له واپس کم ک قیدیان نو دوی قربان مونږ ته قیدیان واپس کا قیدیان واپس کا جې ایرانه یو ځای دی الله دې موږ تاسو مکه مکرمه له بوس نو دغل ته دا غنیمت تقسیم کړو او دغه ځکه بیا د الله حبیب د شپې احرام تړل او عمره کړي او د شپې واپس لاړ دی نو دې ته وایي عمره د رسول الله عليه السلام اوس مالته ټکشان وایي جې ارانا جې ارانا عمره رسول الله صلی الله عليه وسلم د الله حبيب د شپې عمره کړې او د شپې واپس لاړ دې د الله حبيب ټول عمر کې سلور عمرې کړې فلا يقرب المسجد الحرام نو ندی نزدی کیږي د مسجد حرام ته بعد عامهم هاذا پس د کال د دوی نه چې دار دین نه هم د هجرت کال مراد ده پاتم کال مکه مکرمه فتح شوا نو پنهم کال ابو بکر رضی الله عنه علی رضی الله عنه نبی رسول الله رولېګل چې تاسو د حج په موسم کې اعلانونه وکړي چې مشرکان به د دې کال نفس د الله د کور حج ل ناراضي ان بد الله په کور کې څوک بربن توافونه کوي ادل توي مشرکان پلید دي نو دا نجاست باطلی عقیده د شرک او کفر دا جمهور علما وی دلته د بدن او د ذات په لیدی نشتا چې د کافر سره غنی لاس دې ملاو کو او ته اوس لاس وینځي لاس دې ملاو کو ته بلاس وینځي خو شوې کنه چې आवाज چاره نه ورکو دای د ګيري په سوچ کې لاړ دی یو غته پکې وای بلم ګوره دا داسې کتاب دی کنه چې اخو دی خو زره کې بس ختمه ده خبره قسم دې کې دې کتاب چاله زره ضرورت وي کشته دا موږ حاجت من یو دې تناس یو دا ټول صلاحیتونه براجمه کې دې کتاب لوي ورکه نو که یو زره غون دې درکه بدل لډې را نو دای د بعد عامهم هاذا نه خبر نشو ته دې خبر شې کا ها وای دام دې دای رور دې ها څوک پوه شول به وای ها فلا يقرب المسجد الحرام ندی نزدی کیږي مسجد حرام تا بعد عامهم هاذا پس د کال د دوی نه چدار دا نه هم کال د هجرتو ای وای ځنی وخت یو سړی رزق دی یو سبب نه روان دی مثال په تور دکان ورته الله ذریعہ معاش جوړ کړي نو کده وای چیر کدا دکان نی زب سکو نو دا د توکل نه منافی نه دا او د ایمان نه منافی نه دا اے مشرکان وبد حج په موسم کې غټ غټ بازارونه لګیدل مکه مکرمه کې خوش کېدل نه نو په دې بازارونو کې بدای دومره سوداګانې وکي چې د کال د پاره بدای ته کافی وي د شوی مشرک بن راځي وي دا بازارونه خو به بند شي ادا لین دین او تجارت بری دلته وي کیریږي د فقیرینا ګوره یو سبب د رزق دی اته وې کدانی نو یره ز بسکو دا د ایمان او توکل نه منافی نه دا ستا ایمان د مؤمن چې رازق سوک دی او تعالی یو سبب جوړ کړي چاله د نو کرای چاله د زمیدارای او چا د فار د س چا د فارا الله د تجارت یو لار جوړ کړي حضرت امام قرطبي وي فی هذه الايه دلیل على ان تعلق القلب بالاسباب في الرزق جائز وليس ذلك بمناف للتوكل وان كان الرزق مقدرا آیات دلیل له کده چا زړه د اسباب سره تعلق لري پر رزق کې نو دا جایز دي ادا د توکل نه منافی نه دي چر الله مال دا ذریعہ معاش جوړ کړی کدانی زب سکم نو دا دی ایمان او توکل نه منافی نه ده قاتل الذین او جنگی گئی د هغه کسانو سرا لا یؤمنون بالله چی ایمان نساتی په الله ولا بالیوم الاخر او نه پرز رستنی ولا یحرمون او دای حرام نګړی چې غالب کی دا دین په دینونو ټول وا یظهره ضمیر بعض علم مفسرین وای نبی علیہ السلام تراجی او بعض وای اکثر مفسرین وای ضمیر راجی دی دین الحق تا دا ابو هريره رضی الله عنه یو قول دی د کې مفسرین ذکر کړي ویل یظهر اول الدین کله قال حين خروجه ابن مریم کله چې عیسی ابن مریم علیه السلام بر روزي اور اثرګن بشي او اسمان نه برا کوشي نو د دې مختلف جوابونه دي سوال باندې پوه شوي وای دي دې کې قصد د اغلب کو او د عام چې هغه سپینزر دي لکه مخ کې ویلو سوره بقره کې آیات 15 سل وختم کې واستعینوا بالصبر والصلاه وانها لکبیره اغلب او عام ذکر کو دارنګي سوره جمعه کې را روان دي آیات یو لسم دي و اذا را او تجارت نو لهون ان فد الیها سيزونه دوی او ذکر یو کو نو قصد اغلب کړي ځکه یو ضمیر ذکر کو وردري اندامونه ذکر کل علماء لیکلي وجه د تخصیص د دې داوا وای دا تندې مخ په بدن کې اشرف د اعضاء نه ده نو ظلم مکوي په دې میاشتو کې په خپل ځانونو اې دې د حرمت میاشتو کې قتال دا حرام خو جمهور علما وي حکم د قتال منسوخ شوه دی نایات دای پنځ منسوخ دی فلا تظلموا فيهن انفسکم دا حکم سشه د جمهور په نس منسوخ ده سوک چې وای منسوخ نه ده نه وی ظلم نه مراد دی چې کی معاصی دی اے گناہونا سم بندی نو د حرمت میاشتو کې سلکه حکم داغي منسوخ شوه دي او د الله حبيب ډېر زيونو کې پدې میاشتو کې ابتدا د قتال کړي ځکه د الله حبيب دا اوس تر لثیر شول حنین غزا د حواز حوازن کړي او د ثقيف دا د ذلقیدی میاشی ثواب اے مشرکانو بم د دې سلور میاشتو د حرمت خیال ساتلو وګور د دې عرب ټوله گزاره د اسلام نمخ کې په جنگونو او په لوټ مارو نو دا درې میاشتې خو په در پیری کنا ها بھائی درې میاشتې سری ذوالقعده ذوالحجه او محرم نو دې درې میاشتې کله صبر کول شي چې لوټ تم نه کوي اپچا دې ډاکا نه چي نو دای وایي چې دا درې میاشتې متواتر او موږ پکې څه شی حاصل نو کوم خو بدلوګي نمړ شو نو چې د مینا نه برالل نو د بنی کنانا یو سړی وو درې دو ادا بیا د بنی فقیم نو او هغه ته به وی قلم مس ویزا غسړم چې زما فیصله واپس کیږي نه نو دې ټول ورته یاره د حرمت د میاش کوراله رستو کا ناغه به زما محرم مې در رستو د محرم په ځای به تاسو سفر محرم غړای نو په محرم کې به ډاکیو کې او سفر به راغې په ځای نو ګره کوم شی چې الله حرام کړي وغه حلال کو چې کوم حلال وغه سکو اے حرام کو پوښوي په مقصد د آیات باندې نو دای بدغ شاندار استقول الله و ان من نسیو بشکر استقول د میاشت د حرمت د خپل زینا زیادت فی الکفر دا زیادت په کفر کې د ځان قانون جوړې د حلال او حرام یذل به الذین کفروا گمراه کی دیشی گمراه کی دیشی پدیا کسان چې کافر دي گمراه کول شي پدیا کسان چې کافر دي یحلونه عامن حلال غنیو کال سموي د حرمت سو میاشي وې درې او کنه ما دا شي اوس بوزره ها ها ته ته دومره لري نه مونږ گاوند ګرای لراوسه څه فائدې درکړه د حرمت وې سو میاشي درې دی وې درې یاو دې دې کې د غزوه تبوک حال ذکر کړي دا د الله د حبيب په غزاګانو کې اخره غزا ده دین پس د الله حبيب بیا وفات شوه دی دا په نهم کال د هجرت وا پس د فتح نه او دا د مدینه منوره نه تبوک تقریبا 800 زر کیلومتر لري دي او سخت ګرمي وا د کجورو میوه پخې شوی وي او د الله حبیب دا سفر شروع کو او یو غټ دشمنو د دې کې بعض خلک مسلمانانم پاتې شوی دا لګه غونته فائدہ دا او دې کې د الله د حبيب لخر 30000 کسانو 30000 کسانو اسخت ګرمي ولر مزل اوسم ګور سمره دنیا جدید دور ته ورسېده اوسم چې تبوک لذي نو په سلسل میله کې هوټل مخې نه درځي خشک بیابان دې د وبو درک نه لګي صحراګان دي نو سړی حیران شي او ډیو در دیږي چې د دمر اسباب سره اوس دا حال له نو د الله د حبیب او د صحابه او بس حالو چې دمر سخت ګرمۍ کې دی دا جهاد کړي الا تنفرو کشر نزید الله لار کې د فرض جهاد د پاره يعذبكم عذاب بدر لدر کی اگر دا د غار سور دریش پی ورځ د الله د حبیب اغه دیدار صرف د ابو بکر رضی الله عنه او دا غی په جولای کې په غار کې خوبونه کړی بعض علما و علامه حافظ ابن حجر وای وای دا شیخ کارید کأن الرحیل فی القرآن لکه قرآن چې تاسو لمخې لپدی خو د نبی د شان مطابق نه دی په ټوله دنیا عتاب وای یو شخص دی چې د خپل پیغمبر باره کې د ملامتیا نه را بار کړي دی هغه څوک دی صدیق رضی الله عنه دی د سپکو درنو نس مراد دي نو د علماو غن اقوال دي دی بارکه وې دا الله لار کې زئی ک سپک یې او قدران یې نو دین سم مراد دي نو علماء کرامو غن اقوال د آیات په تفسیر کې ذکر کړی ګڼ اقوال دي کې امام قرطبي او نورو ذکر کړي یو لس اقوال د خفافا او ثقالا په تفسیر کې امام قرطبي ذکر کړی دی یو پاره کې ګور دار ا ترتیب وار باز ته واوري ولكن بعدت عليهم الشقه لیکن لری شوی د پدوی باندې سفر شام تا او مسافت شام تا ځکه دا اوږد سفر په ټول عمر کې دومره اوږد سفر د الله حبیب نه لیکړي ادي کې سور سور معجزات سرګن شوی دي او دشمن باندې روب راغلي هغه واپس تختی دي ادي کی صحابه هیڅو کوم شهیدان شوی نه سره یو صحابي وفات شوی دی ذل بجادین رضی الله عنه او داغه د ار صحابي عجیب عجیب واقعا دا ایمان پتا زکی او قبر خیرت پر یادیږي او کوم ځای کې چې د الله حبيب دیرو خیمه په تبوک کې لګېدلې و نه هغه ځکه مسجد ده اوسم ورته مسجد الخیمه وای مسجد الخیمه د سعودي حکومت دا کمال کړي تاریخي ځایونو باندې مسجد جوړ کړي ور سره خوا کې قبرستان نه او د ذل بجادین رضی الله عنه قبر نه پکې چې د دروغ قسم خوري او پیغمبر سره وزینا او په کور کې پاتې کیږي اګور کور کې څوک پاتې شو او ځان مشته کو بال بچ سره دی او دی په امن موخ په مزه چرچم الله ويهلكون انفسهم ځان ځانونه تبا کوي والله يعلم الله پوهي ادا د الله د حبيب یو لوی شان دی الله سره خبر ورته کوي خود ما فیلان ته مخکیو کو ګور د ما فیلان مخکیو فرمایلو ندوی بنو الاسفر یعنی رومیان وای دا غی خو زنان خست خست یرا اسی نه یو ګورم ګناه کې ما چوا کوئی کوي په خبره باندې ګناګار نشم چتا بای ور شیطان هر چا لسو خو دی کنه ها بھائی د یو د دین د کار نشریه بندګي شیطان ورته سخایز تکړی هم یو مرګ اتا سلمې شاعر ابن نا ټوکی غونته یو مولا له ترجمه لرا زناوله وای ما یو دو پاری کړي نور را باندې ډېری بیا شي امر دې نو شیطان هر چا لته کړی یو چلی ولا خول و یو دو پاری می ویلی نور را باندې ډېری بیا شي نو نور به سره بوزي با شری دې چې ترجمه لر و یاره زه بیا خپل وظیفې نه وزم نو تا غا انفرادي وظیفه چې کې ناغه د الله د کتاب د تعلیم او تعلم پس غنر سکنا بیشک رانی ولی و من خپل رایا او خپل فیصله اپ خپل رایا مو عمل کړو من قبل د دې نمخ کې وګور د مو سوچ مو یو کتو کنا زور سره زکه دې موکه کې نت لماله پته وجدا تکلیف بداسي کی تاسو یو قوم یی نا فرمانا ات د کافر اسم قبلی کې نه نه خیرت کې بس بدله په ملاو نشي وګوره کافر که خیر خیرات ور کوي صله رحمی کوي او د غریبانو مدد کوي نو الله ورته دنیا کې د دې په شکل کې مال ډېرې ها په اخرت کې څه فائدہ نه ور کوي وی الله د مؤمن سره د نیکی باره کې کمې نه کوي دنیا کې په اجر ور کوي او اخرت کې هر چې کافر دی نو دې چې د کفر سره سمره نه کوي کوي د دنیا کې الله بدلی ور کوي اخرت کې به اس شی ورتنوي اخرت کې د پارسنوي اس شی به د پارنوي ګوره د کافر منافق مال له خدا دنیا کې د د د پارا یو عذاب دی او د عذاب ذریعہ دا وګوره مؤمنم مؤمنم سده اغم مال غټلو باندې ستړکی خدا ستړوال عبادت دی او د کافر منافق عبادت نشتا ادا یو منافق بی دینا ذل خوې سرا د الله حبیب د حنین غنیمتونه تقسیمول نو دې راغ اعتراض یو کو وای دا خو یو داسې تقسیم نه چې په دې کې د الله رضا مقصد نه او د الله حبیب ته انصاف کو نو د الله حبیب ورته تعجب دې تعالی را سوق دې چې انصاف وو کی کما انصاف نکو عمر رضی الله عنه اجازه را کچ قتل کم نو د الله حبیب بیا وخلق کوئی چې ګور خپل مرګ ری قتل کړ ځکه ظاهرا خدای دا سکی او د د بس نه بس کسان پیدا کی ډلوي قران بلولی خود مرای نه بکت کیږي نه اد دین نه بدا سیوزی لکه غشه چې د ښکار نوزی بعض غشه دومره تیزی سره وزی چې نور سره د ښکار غوی نشتا نس اثرات شتا نو دای بد دین نه داسې روزی چې اس قسمه نه خبه پینوي نو خامخا هغه خبرې ټولې سپي یاد کوي وای د فقیر او د مسکین په منځ کې د ائمه او اختلاف دی امام سے وای فقیر هغه چاله وای چې معمولی غونتی شی خو د نصاب نه کم نه او مسکین هغه چې هغه له اسم نشتا د امام شافعی رحم الله قول د دې بالکل برعکس دی زکاتونه د فقراو د پاره دی ول مساکین او د مسکینانو د پاره ول عاملین علیها او غکار کون کی چې مقرر دی د دې پر غوندولو ایک اسلامی حکومتي نو سکسانو ته ودا حواله کړی چې تاسو د دې کلی علاقې زکات را ټولوي اپ دې کې اخته ده نو اغلبم بقدر مهنت د دین ور کول شي تاسو تمخ کی تیو دین مراد د الله د لارې مجاهدین دی او دین هغه خلق دی چې حج عمره تلاړ دی خو خرچ ور سره ختم شوی دا نور سیزونه دې سره پی وسکړي لکه طالب العلم د الله لار کې بند خو فی سبیل الله تل مفهوم سره دې کې ګوره عموم نه دی فی سبیل الله کې عموم نه دی فی سبیل الله کې څوک راځي نو علماء دا سی ذکر کړی دی د فی سبیل الله مفهوم څه دی دی کی عموم نه دی ابن جریر ابن کثیر دی د تفسیر بالروایات سدی عادت تر دی نه دې دې کې روایت جمع کړي دین مراد مجاهدین دی او حجاج دی اې د جهاد سامان نشتا حاجی سره خرچه ختم شوی اکم فقهاو چې ویلي چې طالب العلم یا نور نیکو کارونو عالم پدې کې شامل دي نو هغه کې شرط دا دی چې هغه فقیر او حاجت منوي هغه فقیر او حاجت منوي ایو بل خبره ګور دي دي کې دا عام او مفسرین کړي صرف یو څو مفسرین دا غي الله ورته خبره ذهن کې خې او خطا هر چا لرازي مولفت القلوب کافر حساب کړي دا تاسو د فقہی کتابونو کې ویلي امام قرطبي وایي تفسیر مظهری کې وایي چې مولفت القلوب کافر نه دي ځکه زکات مال کافر لنه شور کوله په دې اتفاق دی اکم علماء چې هغه کسان شمیرلی وای هغه مسلمانانو د الله حبیب د مال غنیمت نا کفار ته ورکړي لکه حنین کې سلسله او 50 50 غان تقسیم کړي چې کافر تم د محبت چې دا غزر کې مين واچي د زکات نه سور کړی نو مؤلفه القلوب کافر لري سنې دي دغه دغه د فقې مسلې باندې وزن پوي کوي بل بازي وای چې اوس د دې وېدا اوس منسوخ شوه دی نو مؤلفه القلوب د ائمه اربعه په نس منسوخ نه دي دغه مردا مؤلفه القلوب د ائمه اربعه په نس مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه وی منسوخ نه دي فرق صرف دومره دی چې بعض حضرات فقرا او مساکین نه علاوه په دې نور مصارف کې فقر او حاجت مندي مشروط نه د ګرځولې اباځي وای شرط ده نو کوم حضرات چې شرط لګولې دایوی مؤلفه القلوب کې صرف هغه خلق وي چې حاجت مند او غریب وي نو نه خدا منسوخ دي او نه دا کافر او پوښي په دې دوه اصولي خبرو باندې فرید و تم من الله دا هیسی مکرری دی د الله د طرفنا وګوره دې اتو اقسامو کې کې یو لور کې کټورو لور کې دا د زکات مستحقین دي الله ویلی چې مسلمانان کم زکات ورکای عشر ورکای داغي دا خلق مستحق دي فقراء مساکین عاملین مؤلفه القلوب او سلور رسو ذکر کوي وفر رقاب والغارمین وفي سبيل الله وابن السبيل الہ العالمین زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمین مو په خپل حفاظت کې وساته الله د قران او سنت د علم نافع د پاره زموږ د ټولو سینې پرانسي یا الله مونږ ته زمونږ والدین ته مشایخ ته اصول فروع ته مړو ژوندو حاضرین او غایبین ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي رب کریم مونږ ټول حاضرین غایبین مسلمانان د دواړو جهانو د شرمندګو نه وساته الله د دواړو جهانو د شرمندګو نه مخفل حفاظت کې وساته مونږ سره الله زموږ د اعمال او ظاهر او باطن معامله مکه د خپل رحم کرم او د عفو معامله وکي الله په پوره پوره دین باندې مونږ ټول له دتلو توفیق راکړي الله په پوره پوره دین مونږ ټول ته دتلو توفیق راکړي یا رب کریمه ساده بندگان ناری نه زنانا چې د سار نستا دی کتاب لناستی او سي تا ته لاسونه او جولې غړولې الله د دې او زمونږ دا ناس ته په خپل دربار کې قبول کړي او دا مو دنیا قبر خیرت کې الله په کار راولي او دا خالص د خپل وجهه د پاره کې الله دا سمره مهنت کیږي سمره خواري کیږي دا زمونږ د پاره کې او په مونږه رب کریم او وبال په جوړه الله ستاسو کتاب زمونږ د پاره حجت او دلیل کې او په مونږه حجت او دلیل م جوړه الہ العالمین سمر بیماران دی زمون په دې طلبه او طالباتو کې د ټولو مسلمانانو په کورونو کې یا په هسپتالونو کې الله ټولو له شفاء کامله عاجله ور نصیب کړي الله که ظاهرا بیماران یو که باطنا یو الله دا ټولي بیماری زمونږ د ټولو نه لری کې یا رب کریم د خیر به قدر ضرورت باران په موږ وروره الله د خیر به قدر ضرورت باران په موږ وروره الہ العالمین بی گناہ بندیوان د بند اخلاص کې او د چا دشمنی ترپ غنۍ دی الله په محبت او دوستۍ باندې بدلې کې الله د چا اولاد نشته نیک عمل صالح اولاد ورکی د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ کی د چا په کورونو کې ناری نا او زنانه اولاد ده د غیب نه د حیا او د نیک رشتي بندوبست ولو کې الله زمون ټول د پاره د رزق حلال دروازې کلاو کې او مونږ ټول د حرام نه رب کریم او ساته الله د هر ظالم د ظلم نه د ار شری د شر او د ار حسدی د حسد نه مونږ ټول په حفاظت کې اوساته الله د تمامي دنیا مسلمانان چې په کوم پریشانو مصايب او مشکلاتو کې دي دا ټول تل لري کې الله زموږ په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې خیر او عافیت راولي او کوم خبره الٰه العالمین د خپکان پريشانۍ دي او د ملک او د رعیت د بربادي دو دي الله دا غي نه زمونږ د عمل کو ټول اسلامي ملکونه رب کریم په خپل حفاظت کې اوساته الله زمونږ د طلباء او په خدمت کې کم مسلمانان منډه ترړي وای الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي څوک چې د والدینو د پاره کوي الله غاجرونه او ثوابونه یې تورسه او الٰه العالمین د هغوی مرتبې نور هم په قبر او برزخ کې الٰه العالمین سیوا کې یا رب العالمین دا مدرسه او ټول مدارس دینیه او د دین ټول شعبې تر قیامت پورې الله قائم دائم او ساتي او د دین په هر شعبه کې چې مسلمانان لګیا دي الله مونږ ټول له اعتدال او د اخلاص او د اتباع توفیق راکړي